کې دی خلکو خود سی ویلو امن نا کنه دی خلکو څنګه ویلو دی تذکرہ د فعل کړي وا نو چې دی تذکرہ د فعل کړي وا نو د دې په جواب کې همدا ویل پکارو کنه چې و ما امنو دی خلکو ایمان نه دراول ځکه دی اثبات ته فعل کړي نو انکار د چا پکارو د فعل ټیک شو کنه خو الله جل جلاله د سیو نکړه دی خلکو اثبات ته فعل کړي امننا بالله وبالیوم الاخر او الله جل جلاله هغه د سکارو نه کو الله جل جلاله دا سو کو چې د دې فاعل نه نفي د ایمان وکړه وما هم بمؤمنین دی خلق د ندی دا خلق ایمان راوړون کی ندی دا خلق څه ایمان راوړون کی نو که تاسو فکر مطابقت راغې که مطابقت نه دی راغله مطابقت نه دی راغله دا ولی یعنی دې خلکو خو شان د فعل داغه تسریع کړي او امن نه ویلو ا د دې خلکو مقصود دا چې موږ ایمان راوړل یعنی احدثنا الايمان او نو جمله فعلیه پکاروا او دلته کې تسریع 50 سره شو اے مولانا کدی چرته تسریع په فاعل کوله خود سی به ویلې کنه امن نه به ویلې کنه نحن امن نه به ویلې نحن امن نه خو نه دی ویلې کنه امن نه ویلې کنه نو چې امن نه ویلې نو دلته کې وما امنو پکارو پوښ کنه حالان کې څه شی ذکر شو جمله اسمیه او تسریح کې پشان د فاعل کې پشان د چا کې تسریح د پشان د فاعل کې وما هم بمؤمنین دا ندی خلق ایمان راوړون کې نو ګوره دا خاصه څه لکه ګران لهجه کې مې وې کنه آسان وای د خلکو د فاعل تذکرہ کړل لکه د فعل نحنو امن نه ویل لیک امن نه ویل نو په کار دار چې دلته تصریح د فعل شوی کړه فاعل نو څنګه ویل پکارو وما امن حالان کې څنګه ذکر شو ما هم ها اصل دا وما امنو چې مطابق شې د دې قول سره په تصریح په تصریح کې بشان الفعل په شان د فعل دون الفاعل نه د فاعل هغه تصریح د فعل کړل نو نه په دې پکاروا لکنه لیکن عکس شو څنګه جو شو څنګه عکس شو هغه الله تعالی دا خلق د مؤمنانو د ټولګي نه وښکل نو چې د مؤمنانو د ټولګي نه وښکل نو په خپل پته ولګېدل چې نه پیدا چا راغله دی دی وتلی دی د ټولګي د چا نه نو چې د ټولګي نه مؤمنانو نه وتل دي نو نه ایمان هم نشته کنه مؤمنان هم نه دي کنه نو نه پیدا لازم وشو چې دال شي په نه پیدا ملزوم ټیک شو نفع د چا وسوه یعنی د مؤمن سره لازم د ایمان سره لازم هغه مؤمن کنه چې ایمان راوړی کنه نو چې الله وی دار سره مؤمنان نه دي نو نفع د لازم وسوه نو چې نفع د لازم وسوه دا دالې په نفع د چا باندې د ملزوم باندې ټیک شو کنه او مبالغه په دې طریقې سره موشوه چې وما هم بمؤمنین کې دلته مسند الیه چې دا هم د کلمې د ما تر نږدې واقع دی کنه دی او دلته خو تخصیص کېدې نشي و ما هم بمؤمنین کې خصل شي کېره تخصیص نو چې تخصیص نشي کېدل نو تقویت الحکم شو تقویت له دا تاسو چې ویل لیکنه ابحث ما نه قلت چې کوم خبرم کړل لیکنه نو دلته کې تقویت الحکم شو و ما هو بمؤمن تقویت الحکم دي ته چې اسناد مکرر شي نو دلته کې دا اسناد هم شي شو مکرر نو دا مبالغه شو د خلکو په تکذیب کې مبالغه شو د خلکو په تکذیب لأن اخراج ذواتهم ذکا اخراج د ذوات د خلق من عداد المؤمنین د جماعت او د عادت د مؤمنانو نه دا ډیر زیات ابلغ د نفي د چانه کنا انهم د دین فی الزمان الماضی په زمانه ماضی کې خو مطابق ویل کېدل څنګه به ویل کېدل وما امن دی په زمانه ماضی کې ایمان نه راوړل نه یې ډیره مبالغه راکړه په دې کې ټیک شو جی اما مبالغه څو طریقې سره د خو دې طریقې سره ویل کنه چې دی د مؤمنانو نه وقل د دې وضاحت ما وکړ چې نفي د لازم او کړه په نفي د لازم سره نفي رچا کیږي نو زم مدا خبره مبالغه په تکذیب کې وکړه چې دلته کې تخصیص مناسب نه دی نو تقویت الشعر حکم او په تقویت الحکم کې تکرار د اسناد نو مطلب دا دی چې دی کې ډیره مبالغه شو دی کې ډیره شیشه شو ولذالک دې د وجنه چې قص مبالغه ده په نفي د ایمان کې نو تاکید د نفي شعر بالباء 50 سره وما هم بمؤمنین کې وما هم تاکید د نفی شو بل باء 50 سره دا تاکید د نفی شو اطلاق د ایمان ذکر کړ اے واطلق الايمان اطلاق د چاو شو د ایمان دا د پر سوال نه هغه د خلکو څنګه ویلو آمنا بالله وبالیوم او الله خو ته سیونه چې ما هم بمؤمنین بالله وبالیوم اخر دا والے نو جواب واطلق الايمان اطلاق یو کړ چا اعلی معنا په دې معنا باندې چې دی نه دی د ایمان نفي شی ان په یو شی من الکیا کې سره د سیو چې دی په الله په آخرت نظر اوړي نه دار سره د ایمان سره د خلکو سواسته راغل نه راوشته نه ويعتبر دا احتمال هم لري چې دا افاده کې هغه چې دی په تقید کړل لانه جوابه ځکه دا څه شعر جواب دا دویم احتمال دویم احتمال دا چې اگر کې ذکر شوی نه دی ولې هغه خلکو دا خبره کړل نو جواب کې په خپل دا مراد دي څنګه ویلو امن بالله وبالیوم الاخر په جواب کې ذکر شو وما هم بمؤمنین جواب کې ذکر شو وما هم بمؤمنین نو چې وما هم بمؤمنین ته کې ذکر شو نو په خپل دا معنا شو چې دی ایمان راوړون کې نه دی په الله او په آخرت هغه ذکر ذکر نشو چې خو دوی ذکر کړیو کنه او خو دوی ذکر کړی بیا تذکرې ته ضرورت ځکه دا جواب والآیات تدل آیات دلالت کوي مولانا ذکر خبره د مقام کې چې ایمان کې مختلف مذاهب دي خو یو مذهب پکې د کرامیو دی یو مذهب پکې رچاره د کرامیو موقف دار کنه چې اقرار کافی دی ته ایمان د پارسی شه پکار دی اقرار بس یو سړی چې اقرار وکړو اگر که پزو کې څه شي تصدیق نه تصدیق نه اجرا کی او چې اقرار وکړو ها نو دا نو هغه څه شری مسلمان نو مفسر لیکي وستنه خلکو دا آیات شریف دغه خلاف دلیل ویل ځکه دی آیات کې خو د خلکو خو ویلي آمنا بالله وبالیوم الاخر او الله تعالی ته بیا مو وسو ما هم نو پته ولګیدل چې د دې څه شي نه کنه تصدیق نو نو دا رات شو بچا باندې فقط دا رات شو بچا باندې مسلمانې څه پوه شو کرامیه څه وای دا کافی دی تصدیق ته ضرورت نشته حنان کې د خلکو خصه کړو اقرار کړو لیکن امنا بالله و بیوم الاخر خو ویلی والله ته بیا وی والله هم بمؤمنین نه پتا ولا کېدل نو تصدیق ضروری دی دا په دې باندې څه شورات خو مفسر وایي څنګه خلکو دا ویل دي خو هغه غلطه ویل نه ایوی د کرامیو په موقف نه دی پوه شي څنګه د کرامیو موقف دا نه دی چې سره د زړه تکذیب کوي اپا جواب اقرار کوي نو دا کثر مؤمن نه هغه وی یو سړی د پزړه کې نه تصدیقون نه لا تصدیقون څنګه او په خله اقرار نو د دبس کیږي وای دا جنتی دی هغه دسی وای پوښښ وکنه دلته خو دې خلکو خو څه کړو کنه تکذیب کړو کنه او کرامیه خو هغه هم دې ته شي وای چې کافر دی هغه چې ته څه وای هغه چې ورته مؤمن وای نو هغه چاته وای چې په دې کې نه صدق یو نتیجه دي او په جبا اقرار نو دې تاغي څه شي وای ا ندسه وایا چې دا آیات شریف رد ده په کرامیو په دی وجه چې د کرامیو د مذهب نه دا معلومیږي چې تصدیق ته اعتبار نشته د څه وایي نشته حرام کې د آیات نه پته لګي چې لا اعتبار شته دومره وانه بیا په غیرت شي خو کته د سیوا چې نه هغه خوې چې په ځکه تکذیب می خیر تر په اقرار پورا دی بیا به دې خلکو ته الله ته ویل مؤمنان نو دا تمو آیا ځکه غیم دې ته شي وای کار الکه تاسو نو خبر باندې پوه والآیات آیات دلالت کوي په هغه چا چې څوک دعوه د ایمان کوي ها ا مخالفت قلبی کوي د جبنه په اعتقاد نو دې سنه دې الا مگر من هغه کس تفوح بالشهادتين مگر هغه څوک چې څوک تلفظ په شهادتینو کې تفوه یعنی تلفظ په شهادتینو کې او فارغ القلب اما داغنا يوافقه او ينافيه لم يكن مؤمنا هغه سن دی دی آیات نه خدا پته لګی کنه چې سړی د عقیدې نه نه مانی کنه هغه څه شری کافر او دا ته نه معلومیږي چې په خپل شهادتین وي او ځکه کې نه تصدیق شته او نه چې هغه دم لم یکن مؤمن هغه دم سنشي مؤمن نو آیات شریف په دې دلالت قول او خلاف د کرامیو سره په غاول صورت کې رکاغي باغې تکاثر وای کپه دې دویم کې دي نو فلا تنتهز حجت علیهم نو دا آیات شریف نشو او درېدلې استدلال پې نشي کېدلې د حجت علیهم په دې خلکو باندې د آیات شریف موږ په دې خلکو باندې حجت نشو قائموله البته چې دومره وای نو بیا به حجت قائم شي چې د هغې د قول نه دا معلومېږي چې د تصدیق اعتبار کوو او که نه خو چې په خپل شهادتین ویل مؤمن دی حالان کې د دې آیات نه د تصدیق اهمیت معلومېږي نو بیا ټیک ته چې د آیات په پاغې څه شي شي یخادعون الله والذین آمنوا دا خلک د الله سره خدا کوي د مؤمنانو سره کوي خدا څه ته وایي ان توهم غیر خلاف ما تخفيه من المكروه لتذله عما هو بصدده من قولهم قد عضت اذا توارى في جحره اذا توارى وضب وضب خادع وخدع اذا اوهم الحارس استقبال عليك ثم خرج من باب اخر يخادعون الله خدع څه ته وایي التوهم هغه دې ته وایي دوکه که نه زه یو کس ما شاه منصور مولي صاحب سره خدا نه خواسته دوکه کوم د دې مقصد به دا چې زه د ده په زړه کې هغه خبره واچوم چې زما په زړه کې کم د ده لپاره ده د دې خلاف د ده په زړه کې واچوم زما په زړه کې کم د ده لپاره ده دا غي خلاف د په ځل کې څه کم او چې کم واچو ازما په ځل کې چې کم دا خبره ده که بده ده بده ده دوکه دی ته چې هغه څه شره بده ده اوس به سوي تم چې ته سبق والے نه وای نو بیا په ځل کې ربل ساتي چې زری ګوره وجنه مکرار نه لیا که څه شمال کې داري چې سبق لا راځي نو دا خو مکروه نه دا خو ځل په اړه خیر خبره ده خو چې خبره ده چا نه د خیر نه ده چای د شر خبره پوه شئ او مقصد سي دغه دوکه کون کې دغه دا مقصدی چې هغه په خپل عزایمو کې کامیاب نشي یا په خپل عزایمو کې څه شي نشي چې ان توهم چې تا هم کو چې غیر کړه خپل غیر خلاف دا غشي تخفي چې ته پټای من المکروه د چانه د مکرونه لتذل او چا او خوایا عما هو بسببه هغه چې کوم شي په حصول کې دی او په صدد کې دی چې هغه هغه نه شي چین کله چې په وهم کې واچي دي خکاری ته اقباله عليه اقبال خپل عليه پد ثم خرج بیا وزي من باب اخر د باب اخر نو اصل کې د دې زب یو سورې هغه خکار کون کې په دې سی ګوته وي رو رو پاغه سوري چې دا دا سوچو کې چې دا مار دی نو دا براوزی نو زبا استکما وی نی سما زبا استکما هغه چې کله وګوري چې هغه مسله خو خطر ده خو سړی او د دا ګمانو کې چې دا اوس راوځي نو هغه لاندې بل سورې کړي په بل طرف کړب شي په هغه وځي بیا چغه کې ما قتلوه و ما صلبوه پوه شو کنه نو مطلب دا رې چې دا ضرب نه دی راته څه قسم کارو کې لاندې یو څه دو سوري کړي نه بل طرف باندې وځي اصله اخفاء دا ومنه د دینه مخداع للخزانه خزانه ته وای ځکه یې کوم جمع شي دا او اخدان ویل کېږي لا ان خفیتین فی العنق ان د په دې عنق کې څه شي هغه یو دوه رګونه دي هغه څه شي دي پټ دي ناغه ته دا وي مخادعات تكون وی په مابین د اسنین او مخادعه په مابین د چا کې وی عام توګه باندې دا دوو کسانو کې دا مفاعله ده کنه ار یو د بل سره هغه کار کوي چې هغه کم د د سره کوي پوه شو کنه ار یو د بل سره هغه کار کوي چې هغه بل د د سره کم کوي د هم د هغه سره چې شي کوي هغه کار کوي نو مفعله ده دا من طرفه د دوه طرفه نو کیږي نو دوه کسان خامخا غواړي اوس دې دوکه کوي د الله سره او د مؤمنانو سره د دې سمانا ده یخادعون الله والذین آمنوا